بسم الله الرحمن الرحيم ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل آخر الليل فإن لم يسك بالانتباه أو ترى قبل النوم وتر مستحب په مشای چې وتر کنه په کیم کیم شکلی ډیر بهتر دی او ډیر ثواب ده ويستحب في الوتر مستحب دی په وتر شه لمن يألف صلاة الليل اغه چا دې پورا چې څوک ريږد وي په صلاة الليل باندې الفا يألف الفا ريږدوري ته ویل شي انصت ته ویل شي مستحب دي په وتر شي اغه چا دې پورا چې چا الفت وي چا مين وي د صلاة الليل سره د تهجد سره آخر ليله چا دې وتر کو په آخر د شپه شي آخر ليله منصب ده د فعل مقدر دې پورا ايوتر آخر ليله چا دې وتر کو په آخر د شپه شي کیم سره چې په تهجد باندې ریش دا وي تهجد گزار وي کنه به دې پورا وتر د مخستان نکو کله چې خیب نه چک شي او تهجد وکړو چې بالکل نه رسبو کېږي اخري اخري مې د وتر شي کنه اورې د منځي بیا کنه اختتام به په وتر روشي ځکه چې اورې د منځي نه کنه خاتمه په مشوم باندې روشي مشوم مې ځا وتر د توک تا کنه او د شپې لمانځه ختمه بیا په وتر وشي که نه نره سبا کېږي دا بیا خلیل مې شي دا به توک شي فإن لم يسك بالانتباه او کچېرې معتم که نه اعتباري نه و په پوښتلې باندې فإن لم يسك بالانتباه بالانتباه کچېرې بواري نه و په وشدلې باندې په درېدلې باندې او تر قبل نو بیا د وتر کو په خیب نه مخ شي اول مستان چې سمري کنه به تر دکو کیم سړی چې داغه اعتماد نه وي چې زه به ویښ شم لکول اسلام نبی صلی الله علیه وسلم من خاف الله یکم اخر لیل فلیوتر اوله کیم سړی چې ډېرې چې نشي چې کېدل په اخر شپه شي به دا وتر کو پاوال شي ومن تمعا ان یکم اخر لیل کیم سړی چې دا امید وي چې به چک شي په اخر شپه شي فلیوتر اخر لیل دا وتر کو په اخر شپه شي اکثر تهجد گزار دې کې مسئله نه کنه یا نو خبرې دي یا د اهتمام نو کو تاجود ته چې ګړي تاجود خو نفل دي مصحاب مې زده کنه شو ریز دي په تاجود باندې بقیدا چې ګړي کنه خو وې تر دې اول مخستان کو وې تر هغه دې وخت نه پرې دي لکه څنګه چې نه پرې دې کې تا نه پرې ثواب دا تاجود نه پرې دا رنګ خو دې وې تر یو غاټه دو کنه په دې خیر واشه وکړه دا مستحب وخت په دا واشه وکړه دا چې کچېری وښنه شو کچېری وښنه شو کنه شپایا وی برم خطراوی خلک سره بدا ډوری چې کبروم ورېږي بروم شي ا دې وجنه خلک په جامل مت نه تر وځي کنه چې نوال مين وخت کې وفي تاخير العصر توهم الوقوف في الوقت المكروه او په نوښتول د مزګار شي چې هغه د وریځ کړه په ورځ بل تر وخت کې توهم دا د وقت کېدلې په وخت مکروه شي چیرې نه چې د مزګار مې مکروه وخت غرمس لګې کړه تغیر کړوي ای وخت مزګار مې د نوونه وځي وریځ دوه ا د وجنا په دا ور باندې شي زوړه کا ولا توم في الفجر او نشته خطر او ډور په سبول مونږ شه هغه چې وخت وکې کنه ا سبو وخت ویژ دا په دې به دا ډور وی چې ورمسره بر خطر وي لان تلك المده مديده دغه من دا ویژ دا دوه سبو ولا ا چو دنا ورمسره وخت رسې دا کنه وخت کې کنه د مر به نه وخت لري چې ورمسره به در باندې خطر وي نه کچره ته تعجیل کې کنه چې دا مزګار مې دا زوړ یو کا یا د مسلمان مې دا زوړ یو کا کنه کدای شي چې کلاسي چې په خپل وخت نه په پردي وخت دال مې زوګه کنه یا مزګار شو نه وي یا مسلمان شو نه وي دا به د نه وشي او کنه وخت یو کې دا خطر کې چې کړ وخت وتر وي پیغه نقصان نشته چې وخت تلې خو په قضا شي خو به روشي کنه قضا به روشي دا مسله کان ملوکړي دي کنه وما كان في عين ظاهر روایت دغه ده ایسو کنه خلق په ورمسګې باندې په وختې باندې اسمنی وختې باندې خلق المدینه او ټیمینه نه معلوموي کنه ایس کنه ساعتینه و غړې ایجاد شوې دي کنه و آمادی د ارثری په لوشه غړې دو په غړې باندې کنه وخت معلوموي دا خطر چې کنه فرق نن وریز دو مزګار میز چې داس نه وی کنه چې زوړې ونه شي نه مدګار شکر ته مدګار شکر ته غا تاجیل کې چې په مکروه تر نه ونه وځي کنه دا کنه خطر یې نه نشته کنه ځکه چې خپل ټیم کنه تقریبا تقریبا د ارته سره غړي شته کنه هغه وخت پته لګیږي کنه کوریز یو وخت پته لګیږي کنه چې دا کیم ټیم دا کنه په خپل معمول مطابق کنه هغه او المس کله هغه مستحب دي چې کنه مدګار شي تخیر مستحب ده په میرا شي کنه تاجر مستحب ده البته یو دې کنه مستر ولا هغه دی وجه نه کړ چې وخت نو وخت یې اخو د برمو د خطر دی وجه نه چې پجامه شي کنه کمای رسی ا کمای هو کای ګګړې وی کنه وی کنه اډو دار ته سره ده کنه به پاشه به تاجر مستحب ده چې د جامر کا من شي کنه او خلک زوړي په وخت باندې بکیره تر نه وځي کنه پاشه تاجر مستحب ده نه په خپل ټیم باندې کنه یز جایز ده فصل في الاوقات التي تكره في صلاته د مطلق وخت بیان او شو چې په کیمه وخت شلمیز جایز و د مستحب وخت بیان او شو کنه ایت مکروه وخت بیان ده چې په دا وخت شلمیز کول مکروه دي فصل في الاوقات التي تكره في صلاته فصل په بیان هغه وخت شي چې په شلمیز مکروه ده عنوان خدا غل د فصل چې لکن التي تكره في صلاته چې په شلمیز مکروه ده کله تفسیر شری شو و چې لا تجوز صلاتو عند طلوع الشمس ولا عند قيام حافظيت ولا عند غروبها نه راو کېږي په دا وخت میز فاسد ده دا نه کسول دا پیدا کېږي چې پوس عنوان دا کنه د مکروه وخت بیان او چې کله تفصیل شي شو کنه په تفصیل شي خو د هغه وخت بیان چې میز سره په شر وکېږي نه په فاسد ده نه تفصیل د اجمال سره مطابق نه شو تفصیل د ترجمه الفصل سره مطابق نشو اې د پر جواب کو چې پوس چا ویل چې تکرهو نه لغوي معنا مراد او اصطلاحي معنا د کراهت نه مراد چا ده مصحابه کنه خلاف ورسي هغه تکرهو نه مراد دوته لغوي معنا نه مراد یعنی هغه فعل چې مطلوب العدم وي عدم یې مطلوب یو شریعت وی چې داسې ما کا مطلوب العدم عدم یې مطلوب ده شرعا دغه شی باد ده که نه شریعت دغه شی باد ګڼي دی وجه نه چې راو کېږي نه دا به فساد ته ورغله ده یا روخ به شي که نه خو که نه خو رېغ نه ده د استحباب نه خلاف ده که نه مستحب د سنت طریقې نه خلاف ده رېغ نه ده ځکه مکروه ده نه چاوي چې دوته تکرهونه لغوي معنی مرادو چې پاشل مين نه پسندیده ده دا نه چې پاشل مين مکروه ده چې هغه تا ویر شي چې مين سره نه پسای کیږي نه هغه نه پسندیده ده خو یا کنه رغم ده او چا ویلي دي چې نه سبا دې نشته پوسټ کنه عنوان تکرهو دې کنه کرهات نه خپل منه او خلا چې مکروه ده دا خبره چې لا تجوز صلاة ته حکمه به د فساد ولا مسله کې چې مين سره کوم صحیح نه ده فساد ده اې دې ایسه بدی نشته په ترجمه تل باب نه یا په ترجمه تل فصل نه چې په باب څخه جدای منې بده وژغېږي اې دې څه بدی نشته بدی دې ګدو چې کنه یو ترجمه ته مقرره کړی او هغه ترجمه مطابق لون ته نه وژغېږي کنه بداس لیکل کنه خلفواد لکه وعده خلف فرضی ملي مې کنه چې ته وعده کړې چې په دې موضوع راګېږه که نه او هغه موضوع خو ته نه وژغې دی په بل راګېږي مکروه وخت نه به وښایي که نه دا خو دای شي ګډه وکړه چې د فاسد وخت بیانات کو نه د سبدی نشته اتکرهو نه کنه ها مکروه وخت وخلا چې پاشل مين مکروه ده کنه په هغه کراهت اصطلاحي سره فضل قدیر سره خبره کړو کراهت نه کراهت اصطلاحي مراد ده د یو فعل چې دلیل روغله وي غیر مشو خو دلیل قطعي وي قطعي دلیل وي کړه د یو فعل په عدم مشروعیت باندې بدنه مليمېږي کنه حرمت دلیل د عدم مشروعیت چې قطعي وي بیا کنه هغه نتیجه دو کنه حرمت ته هغه شی به حرام وي حرمت د فرض په مقابله شي سي او د یو کنه فعل د عدم مشرک چیرې دلیل ځنی و قطعی نه و به انا ثابتېږي کراهت تحریمی مکروه تحریمی ثابتېږي چې اده وجب په مقابله شي سي کنه د یو فعل د عدم مشرک چې دلیل ځنی وي بیا هغه نتیجه ده او هغه اثر ده که نه کراهت تحریمي کراهت تحریمي د واجب په مقابله اخیستي او د یو فعل که چېرې که نه ا دلیل قطعیانه وه او دا رنګ کنه دنیا ورش کی کمزره غونډه وکنه به کر حاته تنظیهیر سی کر حاته تنظیه یاده خلاف اولا یا د مستحب په خطنه مقابله شي دا لکه چې کوم دلیل به ذکر کړي که چې په دا وشه درمین نه ده صحیح نه سبي کنه آ دلیل قطعي نه ده هغه ځونی ده او د عدم یې کنه مشروعیت ولا دلیل چې کنه ځونی وي هغه نه کراهت تحریمي ثابت دي کراهت یو حرمت نه نه ثابت دي نه کراهت تحریمي نه مراد ده خو په هغه وخت کې شي کنه چې معنا راوي چې په داسې بل مين نه کې و معنا دلیل ځونی وي ځنه به بالکل صحیح کېږي نه فساد به وي او ځنه به مکروه تحریمي بشه که چېرې داسې وکړه داسې میز د په شکلونو چې هغه میز په توبو د ریخ پیر شوی و هغه په توبو د مخ شي لازم شوی دا که نه او په توبو د کنه ریخ کنه میز په توبو د ریخ نه عبادت لازم شوی ده و ته اس په داسې ټیم شي کې کنه چې هغه ټیم شي کنه مکروه تحریمي ده په داسې ټیم شي کنه نه هیروغلی دو اگر کا ځونی دو په تو باندې هغه شی رښتر شو که نه او تیس که نه په کوټا سره یې کوي کوټا شکل ده دا نه کیسه شی ده که نه بیا واجب کمیل په ادا نه کیسه را به نه پرې کېږي نه دا مله که چې التي لا که تکه چې صلات چې پښې مل مکروه تحریمي ده نو وفیر پښې مکروه تحریمي وي او کچېرې مين د کړو پر مين د کړو په دې ټیم شي کنه وادو قضیه په تو باندې رخ پر شو دا په دا ټیم چې کړو کنه هغه صحیح کېږي نه پښه ځکه چې دا ادا نه کېس یې دو کنه او په تو باندې و شي کمل وجب شو به وجب کمل لا دا کېږي په ادا نه کېس سره لا تجوز ولا تعند طلوع الشمس نه صحیح کېږي میس په وخت خاطو کې د ورمسګه شي نه صحیح کېږي میس په وخت طلوع د شمس شي چې ودرې چې ګړبل روح نو کنه هر وخت خدا په مزل شدو کنه هو متحرک شای رول شای چې دنه وریا شي کنه کسه یې دکره وریا کولی دی وجنات به تو ته حرکت نه مخصوص دی چې کوي لور د پزوی باندې ویلور نه وی راوونی په غاس دود باندې نو ورمسته هغه چې په غرما شي کنه په سر ته چې غشي بمینه وریا شي دغه دا لری شي کنه به دا چې داسې پیل چې کور مسه کوي لوړ د پسار باندې کله راونه نه دو او چې کله په طلوع په وخت وي یا غروب په وخت وي کنه په وخت بیا نور دی وي ولې به کنه حرکت لیدل شي به چې راونه دو ولا ان قیام حالت وخت درې دوه کې په غرماشه یعنی چې کله استوا وخت وي ورمسه کا پسار باندې په دا وخت مين نه راو ولا ان غروبها ونه په وخت دی بول شي لحديث عقبه بن عامر هي خبر واحد ده دا دليل زوني ده قطعي نه ده ان هي چې کوم دلیل راولو د عدم مشروع چې کوم دلیل هغه زوني ده د وجه د حدیث عقبه ابن عامر نه رضی الله عنه قال صلاه اوقات اوقات درې وخت لدی نهانا رسول الله ان نصلي وان نكبر فيها موتانا نهانا میر مالک نبی اسلام ان نسولیا چې میر مدینه وکي په دا درې وخت شي په ما ته مالک په دا درې شي بل مدینه نه کیسه وان نکبر فی موتانا و دې نه منې کړی چې کنه قبره ته وچی په دې خپل مړی مړی با قبره ته نه پښه چوي په دې وخت شي مراد نه جنزین می جنزین می وکیسه شخول نه دی معنی کنه شخول جایز دی کیم درې چې میلادي چې پاشه مدینه مانی عین طلوع الشمس حتى ترتشا ارتفاع دې ته ویل شي کنه چې دې کنه کسه او فوق نه کنه به تقریبا چې دوی نه زیتو ته چګا ولې دل شي کنه نزا څنګه ته ویل شي کنه دوی نه زیتو ته چګا ولې چې دا ور مسګه دې کنه او فوق نه دوی نه چې شوی دوی لاس پلیټ ته دا چې اندازه ول چې دوی لاس چې به چګا وی کنه به دا مکروه ختم دا د ارتفاع د طول ختم شو دا کنه اس ارتفاع د چا دا اکرا دا چې پاور فرش باندې بالکل اور فرش وی کنه په مکیال برابر شوی په لیول برابري په باندې کنه په لیټ کې دا یا تعلیق شدا هغه تعلیق باندې کنه تر څه پر چې ورمسته د تعلیق په کې نه را باندې وي دا یا طلوع ده چې کله ورمسته کا دا کا ورمه کړه په تعلیق په ګډه شوی نه بدا ارتفاع د ورمسته ګر چې ګر شوی دو اورې علامه دا غدو کنه چې څه پر ورمسته کې ته پاتره کنه وطن ورکسه سترګې دې نوې نه برېشي دا ارتفاع دو دا طلوع ده کنه ورمه سګه طلوع راون ده او چې دم راشي کې ورمه سګه ته سترګې نشنی ولا سترګې د ولا برې شي کنه به دا ارتفاع شل کنه مکروه سره ختم ده په دې بل څوکا باندې مېږي کنه دا رنګه غروبه په دې سره عین طلوع شمس په واسطه خاتو کې ورمه سګه شي حتی ترتفع حتی کې چروخي شي کنه تقریبا تقریبا ټول 10 منټ ټیم لګیږي کنه په طلوع باندې لاس منټه بعد به نه راکنه ورمه سګه تازه شي بیا کنه ارتفاع وشي به سترګې نه تند کېږي زیات احتیاط به 15 منټ ته دا غا 15 منټه یا لاس منټه کړه دا د طلوع وخت په دا واشه کنه ال مدینه به سمانه کې چې مدینه به نه پښه کیسته وعند زوالها او په وخت زوال د ورمسګه شه زوال مراد کنه استوا ځکه چې زوال خو به خو مين نه راوښو به خو مشپشین شو کنه په دا شکل د ازوی پته نشته چې په پلکی وتل شي معنی کنه په مکاشي نه معنی او په بل نه وتل شي معنی درنګ له موضوع کنه فرق نشته چې فرض نه معنی و د نفل نه معنی الموضوع پر شي مطلق تا د اکنه مقام په اعتبار باندې مطلق تا حدیث په اعتبار د خپل اطلاق سره حجت ته په موشفي سره باندې فی تخصیص الفرائض په حق کول د فرض سره امام شفیع صاحب کنه ادغه حدیث نه فرض یستری دی آیا ویل خاص کړی دی کنه ان د سولی عام ده پاره تا ورغلو دا معنی نه پرې تا ورغلا دا وجب تور کړ فرض ویل وی اصل چې فرض کړی شي کنه اپ د معنی شلین دی روغلی آیا ویل خاص کړ ویل وی اصل کچره چال میز کنه ولا پوتو سبول میز کنه او په دې ټیم مرچک شو چې ورمسته کنه پر خپل شو کنه کو دې په دې واشه یا بل مې له کزو په دې ټیم ور پدې شو کنه استوا په واشه یا د ورپ په واشه کنه په دې ټیم کزول مې ذکر لا شي نه په لشه کړه نه په لیکنه مې مراد کړی دي او پر دې مې خاص کړ و به مکه ته و به مکه ته او درنګ کنه په مکاشه په مکاشه نه و په لا خلص کړی دي نه په بنه کې په مکاشه چې نه په لا کړه شي په دې وخت شي کنه دا د کا د هدې نسخې مختلفې دي في تخصيص فرائض بمكة تاروغ لدى في تخصيص فرائض وبمكة تاروغ لدى مراد هغه ده کنه چې فرض ده کنه اځي کا خلوص کړی دي او نه په یسرب مکاش خلوص کړی دي وحجتنا ابي سفر رحم الله او دا حدیث مبارک حجت ته به امام یوسف صاحب بوندا فی اباحه نفل یوم الجمعه په مو بخوله د ناپل شي جمعه پر بنه وی چې پاره خو بنه کې په داتې مې بده نه به ناپل کې کنه البته جمعه پر بنه ناپل کړل شي چې ورمسه که په سار وی وروړي خلی وقت زوال وخت کنه استوا شي دا دې کا کنه په می سول ور دیږي لا تجوز صلات او چې اځي کا صلات نه کیم من مراد ده الف لام استغراقي وخلې جنسي وخلې چې ارنه من میوسه او کنه الف لام عادي دي خاص ميزو نه وخره که الف لام جنسي وخره کنه که فرض وي که واجب وي که نه کنه صلات ټول وخره چې لا ته صلات ټول مين نه دراو په دې درې ټیمه شه بیا دا بیا نه لګیږي دا مثلا څه کوي چې کوم حدیث تر وره ځکه چې په دا درې ټیمه شي مش پاره راو نه بری او نه په مش صحیح بلی که په چا په د درې ټیمې شي ناپل له وتړل بیا ناپل یې صحیح دی اګر که مکروه تحریمي به وي خو یې به صحیح ناپل یې وکړل او که چېرې که نه نیت ته وتړلو و دې نه کړ بیا په تو قضا لازمه ده قضا به هر ورې مری مو چې ناپل صحیح کېږي په دې ټیم شي که نه ا پاز غونې کې چې لوړ کنه منعقد کېږي نه لوړ کنه فاسد دي نه چې الافلام جنسي وخلې کنه مسله به نسي کېږي او کدا الافلام هادي وخلې و دو ته هدې مونږ چې په ځای دلا ده کنه دا په اول کول لګیدل لکه چې نه پر صحیح کې نه پر صحیح کې دي کنه پاک ولې دا وخسته ها نه نه پر پدې شي صحیح دي کنه خو به مکروه تحریمی او که ودې کل کنه به به انا پر بل شي کنه منعقد کیږي ولا صلاه جنازه لما روينا نسي كلمه جلوسيه حديث ما شيء اسمه بيشو كنا ولا سي تلاوت نسي كي سيدا تلاوت لأن في من الصلاة زكا چه هغا سيدا تلاوت په منا دل مدرسه ده اگر کلمي نه ده او په منا دل مدرسه ده زکه چې اشتیم شرطین المزره پر دې اټول دې دې پر دې تو عرب ته سوبه مکان او د بدن استقبال کې بلیت او نیت کنه یو وخت نه وي ته شرط شو دل موضوع باندې شاید کنه اې دې وجه نه دا به په دې خلیص رغلو کنه چې په دا ټیم شي به سیدا تلاوت نه کې پر درې وخت شي صحیح کېږي نه که نه نه د جنازه صحیح کېږي په دې علم چې ونه صلات جنازه صلات تلاوت صحیح کېږي که نه الا عشر یومه مګر مزدګار د نن ورځې عند العروب چې د سترګې ډیبو کې په وخت صحیح کېږي کله نه مزدګار مې دلو کړه نو وخت شو نو وخت شو نو وخت شو سترګه کنه غروب ته ورسه کنه سترګه ډیبې ډیره شو کنه بیا و چې لأن سببه هو الجزء القائم من الوقت نور الماشي ان شاء الله بخص په تفصیل سره کړه دا چې دی المنزه د پرا اسباب د اوقات دي کنه ظرف ادا شرط ادا او سبب ادا ا دې کې اعتراض ده چې سبب هم مقدمي به چې سبب به بل په چار ده چې وخت وځي به وته بل مدینه کې او چې ظرف به بل چې په ټیم شي ده کې ا ذ ر ف ي ت و د س ب ي ت مشو مرافات ت س ر ن ج يوشي ذ ر ف ا ب ي ل سبب ا ب ي ل ك ن ا ب ا ذ ي ك ا ب ر غ د ل ا د ا ذلك كان غانا مرسول سبب دغه وخت خو دغه ساری ده د میوزی ده که د ټول وخت ده که د خیر ده که نه په دې وخت کې هغه کیم شي دا چې هغه سبب ده او د میز په میل باندې فرض کو نو روایت وی چې اول جزء دا اول سیکنډ چې ورمست کا پر کا زوال کیږي مسکنه مشپشین ټیم شي یا مزګار سترګه چې دوی مې سه ته ورس لکنه دا والا و سیکنډ ته سبب د پی مزګار نه باندې فرض کړو او بشته چې نیت ولسی وسو دې کچ الله خبر سره وکړه کنه چې ادا سره متصل شي سره مقرر شي نه دا وکړو ادا بیا به کنه هغه سیکنډ سببیت منتقل شي بل سیکنډ ته هغه سبب وګرځي نه په دا وخت بیا څه ډېر ګرام نشي درې که نه چې کی مو وخت او په توبو نه مزیګار مس فرض کوي هغه وخت به خوانده وخت که نه مکرو وخت و تو ادا مکرو وکړه او سبب نه کې ساده ده نه کې چې وکړه مخ پر سره برابر دي که نه په خلاف دی که نه هغه تیمنا چې بل مزیګار مس پښه کې یا بل که نه ا م س ت ا ن بشك ي اخو رغم من فتوب د پرشوا دا کنه او دې په دا وخت کې کنه چې مکرو وخت خندنای وخت پاشم د میس کې کنه بلکه په تو باندې کنه چې کرا پیسې کنه پیر وی درمه ته په کوټه پیسې باندې پیر پرې کوي په کوټه پیسې باندې د کرا پیسې پیر باندې پرې کوي کنه و دا وجه کنه په تو باندې هغه پیر نه کیسه وکنه حکیم چې په تو باندې پیر شو په تو باندې روغلو سبب نه کیسه دا ته ادا نه کیسه وکړه کنه ځکه صحیح کېدلو لأن سببه هو الجزء القائم من الوقت سبب هو كان اغا سكرتا چه پا كنا اغا ويرور دا پا دي واشه اپیر نه چې د کوم اسم موجود ده ټول وخت می سبب نشي بچي ټول وخت سبب یو ځکه چې ټول وخت سبب ویلي بیا خو می امر نه سي چې سپر ټول وخت تللی سبب مقدم وي کنه بی امر انتظار کې چې کله مزګار کدو شي به وته مشوم شي مزګار مسکه مشوم چې کله کدو شي به مسا شي مزګار مسکه لانه لو تعلق بالکل کسبیت په ټول پر وتر شي لوجب لا دا بعده به بالمذکر ال ادې ټیم نه بعده به واجب وي چې سبب خو ته مقدم شي یعنی چې کله قضا شي ولو تعلق بالجزء الماضي او کچېره سبب متعلق شي په کې تیر جز پر چتر شو ده بیا هو کنه پاتم هي په تول مس په در باندې پرس کو واګه ټیم تیر شو تیس کې کنه دا به قضا شي کنه فالمؤدي في اخر وقت قاضٍ ب ا د ا ك م ي ن ك ا ب د ا خ ر و ش ي د ا د ك ن ا كزار و ن ك ا و ب ل ش ي ت ت و ك ن ا كزار ك ب ا غ ا ت م هو ترشوه د ا فتو چ م ي س پر كره و وجب على كسر ده عدالة كسر ده ابلا ولا المزيا سره په صحیح کنه په دې مکروه شه هغه نه په صحیح کیږي کنه ابلا ولا المزګار مز هغه په توبه نه کیس نه واجب اکمل ده چې کله مزګار مز کا زور شو و دې نه کول کښ کنه اس ته سبب به ټول وخت پر ټول وخت سبب وکنه هغه مکروه په خلی سبب نه اخري ولا کنه دا ټول وخت سبب ده او ټول وخت هغه کنه بیا ونه ده نه کیسه کنه ځکه چې جنازه مخته روغلي دو مکروه یې نو شو کنه کامله واجب شو چې په نکې سره سره کې یا سجده ته لاته مخ کنه په توبه سجده واجب وکنه او ته په دا مکروه ټیم شکی بیان صحیح کړي هغه صحیح کړي چې په دې واشه د آیات تیر کول به وته چک شو کنه او بو سې جنازه یې سره ولا مکروه شوی ده کنه به دا صحیح کړي خو سره د کراهت مکروه باوي او صحیح کړي بازه کې چې کنه واجب نه کې سره واده نه کې سره لکه موزیګال مې چې په شکی کنه په خپل ولې موزیګال مې هو کچیر په داټه په جلوسار ولا او دا مکروه شری ده یا آیات ته تیر کولو دا مکروه شری ده به به کنه دا هم مکروه به کې انتظار وکړي چې دا مکروه ټیم ختم شي پس یې راته راوځي خو به انتظار کې ځکه چې مکروه ده کنه او خو به د شي خو دوه مکروه کنه انتظار وکړي ځکه چې آسه نه کزو کیږي آسه نه کزو کیږي مواسع وجه به خو دوه کله چې کله یې کې کزو کیږي خو نه د ټیم نشته د مکروه تیر شي پرې وشه کنه د سیدا تیر کا اگر که په تو باندې کنه په مکروه شي واجب وا او جنزر می شي کنه بیا انتظار ما کچ مکروه شي حاضر شي پاتې به کده کچ پاتې تخیر مکروه ده تخیره مکروه ده او د اسلیا مکروه دي کنه نو که هغه دو کداغه دو کنه کنه دواله مکروه کړي کچ ته انتظار کې کنه پسټ کوي خلک را شو ده کنه جنزار وغلی ده کنه وته بیا تخیره مکروه ده کنه اې دې وجه نه